دا باب د بیان دی فرنجی شي او تاسو فرنجی ته ویل شي او د ارجمی شي التساغ په ارجمی ته ویل کله شي چې مزاج ټیک وي بالکل مزاج به اعتدال باندې وي او په طبیعت شه نشاط وي بیا کله کله کنه داسې دماغ شه دغه یو جوش پیدا شي او د پیزلش کې وسوله ونده شي کنه سړی پرنجای وکړو بی اختیاره دا د شه حالات یو اثر ده د صحت اثر ده او کله کله سړی د خیب نه درین شي خیب پر روان وي نه درین شي په دماغ نه څه بوج وندرو شي په طبیعت شي په تور و سستي په یدو شي کنه هغه د وجنه بار بار خلوه نه ویتېږي کنه ارجمای ونه کېږي به اختیار خلوه نه ویته شي کنه دا د وجود د سستي و د کنه خیب علامه چې ته خیب درغله ده او په وجود شکنه سستي په یدو شي ویدو الفصل الاول عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان لا يحب العطاس الله پاک غوتاس خوشوي الله پاک پرنجای خوشوي د ماه د خفت سبب ده د ماه باندې بوج کم شووي او د سړي د کنه بالکل بيدور وي ا بيدري حالت ده الله پاک غوتاس خوشوي ويکره التساؤب او اجمعي باد غني دا د سستۍ علامه ده او دا رنګ د غفلت علامه ده اول د په خلو داسې زیات سره کوه کنه چې خلو کنه سره ویره ودی کنه شي کېدل کنه په لوس سره کنه لوس سره خلې پټوي سره فإن أحدكم إذا تصاوب یو کا چې کله په تو شکر جمعي کو زه حکام شیطان وی چې پاپه رو خون دي شیطان پر خون دي یا حقیقتا دا غاس وکنه چې کوم د شکل جوړ کو چې خلی وی ته وند شي کنه شیطان پاپې له خوندي ودر شیطان ورنوځي او یا مراد د ذهن نه د شیطان خشولي د په خشولي دي کله چې شکنه د ساري کنه طبيعت درین شوه دا اوس کنه او طبيعت خراب شوه دا ساري درین شوه دا کنه و خیب رغره دا یو د که خو به غفیر شي د کلمې نه کلمه خو به نه کوتري وي کنه پر حالت مسمون پر من خود خو شیطان په خپل خشول شي شیطان راول بخاری او د دوی کنه مسلمان وریر وریر ذکر کو یا ملګرا ذکر کړو کنه چې يرحمک الله الله په تو رحم وکړه فاذا قال له يرحمك الله او چې دا وته کې چې الله په رحم کو به جواب ورکړه کنه ته فليقول يهديكم الله ويصلح بالكم على تسهيتكم ولا تسكن حالات دروسكم هذه دعاء جواب دا ورکړه پر جوړه رواه البخاري اې ته جواب ورکړو مو ته یې جواب نکړو قال ان هذا حمد الله هذا د خای په حمد ویلو ولم تحمد الله تو د خای په حمد نو ویلو کنه ځکه مې ته ته جواب نه درکړه نه جواب کنه حق دورا چې چا کنه حمد ویلې بیا جواب حق دورا ده کنه هر دین کې به یې ته جواب ورکوي او چې نه ویل کنه ته به جواب نه ورکوي احساس کنه د احساس او د شعور سره ژوند ترول کنه دا د مسلمان د مولیدو چې مسلمان به د کنه احساس سره او د شعور سره ژوند تروي یعنی په هر حالت کې به کنه تو ځون ته فکر وی کنه سبو د شپې د کنه شپه خې به ورشي پار سبو تر چک شي چرچک شي د خېب نه چک شي کنه ټوله قبيله شپاره غا تر شوی نه چا په کار می زیل لګول وی کنه نه چا په بجلی شاټ شوی وی کنه نه څه بیمار جوړ شو دا اسپه سمر حادثه پیږي سګه سمر کړی دی په چا په کار می زیل لګولې په چا څه حادثه وکړه اره خبره چې څه ټوله قبيله جوړه د ټوله کنه بال بچاره رمیټ دي کنه شه حالات کنه ټول تندرست دي کنه دا ما مولي وندي نه متا چې منډه نه خلاص یې تشه پر نه خلاص یې نه خلاص یې ته چلانو کې چې په کایم بټو ده کنه دا ځل ته په کې شنه کړی په چاو ده کنه چې په دا باندې کنه د خیر شکریا ده کنه چې الحمدلله کنه پاره په عافیت ترې په سلامتیا ترې ده کنه ا سفر نه رولې به ځان رولې ډېرې مې دې بات کنه کې تر نه وته کنه زور دا ژوند دی دا میرا ژوند دی دا بچیا ژوند دی دا څه کنه په کې سره سلامت پوتې کنه سمره حق وا چې کې تر ولا ده هغه بنګون یې نوی لیدلی که چا کیم درې درې وي که نه که چا پلور نه وي پکې شي چا مېر نه وي چا ښځه مړه شوي که نه ولې خبر شي چې پوکای نشته دغه ممري عافیت ته دغه ډېر غټ عافیت ده که نه خو چې سره احساس وي که نه شکریا ده چې الحمدلله که نه پرې حاله شکر تر نه وته یا دا موږ ورېږي نه دغه انسان که چې دا د طبیعت وي الله که نه او مزاج یې درسته د الله وي چې الحمدلله الحمدلله که نه د ځون ته فکر شته او په دې که نه زون په نوګرانی کو دا کنه اخی د الله پاک نه غنی د پرویار کنه احسان غنی کنه شکر گزار انسان ده کنه اته دو که چیرې الله په تو رحم وکنه ته حق شناس انسان یې کنه حق پیژنه يرحمك الله وته هو چې د خای په خمر نه ویلو ځکه به ته پوت شي وعن ابي موسى قال سمعت رم يقولوا اذا تصاحدكم سوچ یو کس په توشه پرنجایو کو فحمد الله د خای په خمت وی فشمتو ایت جواب ورکیسا و الا محمد الله کده خای په خمت نه ویلو فلا تشمتو ایت جواب ما ورکیسا راو مسلم اي ملك سيد مطلق مشهور هذا امام ملك رحمه الله ده صاحب مذهب مجتهد متاع مصنف تا چې متاع ملک یې جوړ کړی دا والا ول حدیث کې ته دې جوړ کړی دا چا په خې بری دوه چې الله په تو سره سمه ملا وکړه پر سنه وکړه وې چې مو خو ډېره ډېره یلا وه متابه جوړه کړې متا کنه حدیث مې جمع کړی وي هم سره چې الله عجیب مملا سره وشله کنه سمه ملا وشله وې چې ډېره کیسې مې سه په یوه باندې پر سنه پتا جو دي نوې د سوي دي کنه په یوه مقابله د ریبو په غړه ګرځیدل چې ته جوز وو جوز وسیم میلا وریادا جوز په سار باندې سای وو هغه پرنجای کړه وکنه پرنجای کړه دا بیا کنه هغه کا کشته مې ځل کې روشتره سپیشل مې کړه یواري پیو کا درې پیو مې ورکړ سپیشل مې کا جوز ته مې ورځې کړه چې کنه هغه جوز ته ورنکه مې وته چې يرحمک الله کنه هغه مې جواب ورکړ ها مو چې مسلمان دا پرنجای به کړی یا خمره به کنه خمد به پیو لري کنه دا په مو دا جواب جواب دا چاره زه هم کلا ټکه مې وته ویلو کنه د بیا نه په خپل چار منو کنه په دې باندې خای په چوب خپل شا وعن سلمى بن اقوى انه سمع النبي صلى واتصار جلوه انه څنګه شي پرځای کړو فقالوا يرحمك الله بیا يرحمك الله ټکو ته کو چلا په رحم وکړه ثم اتصار فرا بیا پرځای وکړو فقال الرجل مسكوم نبي صلى الله عليه وسلم سايكا زكم ولدا نو کوم دا د زکام ولا د زکام مې راغله دا کنه چرته پر ځای نه کېږي کنه را مسلم وفي روایت نه ترمذي انه قال له في ثالثته یو یې پر ځای وکړو بیا دوه مې بیا کړه دا به درام ته کې چې دا خای خو غریب زکام مې ته لګول دا انه مسکومن دا منا چې کنه به زکام ولا چې په بار پر ځای نه کېږي کنه بیا هغه ته په مونږ کنه حمد ما وته بیا کنه یا حمد کلام ما وته بیا کنه چې بار بار پر ځای نه کېږي دای به کنه حمد نه وی زکه چې زکام راکته زکام هو بیماری دو کنه په هغه حمد نه وی چې الحمدلله ته به کنه زکام راکته بار پنجاب راکته زړای دو او چې حمد نه وی کنه ساده عامه ته چې رحمک الله خو شارح نووي لیکلي دي که نه چې یرحمک الله خو نه وي توي که نه خو بله دعوه ده ورته کو ځکه چې دا بیمور ده که نه د عافیت ده ورته کو چې الله دې جوړ کړه که نه الله دې په عافیت نه کړه خو ته که نه الحمدلله که کمی نه وي ځکه چې هغه بیمورای ده هغه څه نه چلاوي که نه خو دې بله دعا ده ورته وکړه د عافیت ولا د رحمولي ولا مرکات ملکي چې داس نه دوه که نه کار نه چې دا رغه ونی ملو کنه دا دماغ شي چې کوم فضلیات جمع شي نه درې ونی جمع شي کنه ځکه کم په دریا باندې کنه دا نه درې بیا خلاص مرسته شي کنه ان کده کنه الحمدلله په مونږ ویل دا کنه به جواب ورکوي یا خملا ته بیا کنه وعن ابي سعيد الخدري اندرسم قال ځکه چې په دا وشه کنه خلې په دې بل نمبر جوړ شي کنه او بل دا کنه چې د فضلیات او وزي کنه پرنګي سره کنه بلهام یا کنه اګړنګ کنه هغه وزي بیا اځه کچ نه را په دې مجلس شي کنه حق نو سي کنه آیا د شکل وګوري کنه یا کنه برهم په بولا ګړي ا دې وجه نه دا آداب دي کنه چې خلې پټه کا وغضب به صوت او دا پټه کوي کوشش کوي چې اواز کنه ټیټ شي چې ډیر کنه چې اواز وي دنه راو ترمذی ワ ブ ダ ウ ド。 وقال الترمذي هذا حديث حسن سيون وعن ابي ايوب ان رسم قال اذا اتساعدكم شكرا لكم فليقول الحمد لله على كل حال وليقول الذي يرد عليه وغا سيتي جوبر كي اغلاسي كي يرحمك الله لا فترحمكم وليقول هو ودايدا بيروي كا كي يهديكم الله على تسهيرتكو ويصلح بالكم الله ته څه زینا زینا رح کو بعض ته ویل شي الله ته څه زینا رح کو یا دا کړه الله په کتو څه کړه حالات رح کو حال ته ویل شي وعن ابي موسى قال كان يهود يتعاطسون عند النبي صلى الله عليه وسلم يهود به نبي صلى الله عليه وسلم په کوس پر جی کړل يرجون ان يكون لهم يرحمك الله دا مېدو کې چې مې سبا يرحمك الله ټکا کړه ورو دي که په خله باندې د مسې اعتقاد هو چې ولې د په خله يرحم راز دي کنه دا د اور بلا کېږي کنه فکأن رجل وجدا فی نفسی لکه چې سای پر ځکه خپا شو بتابه شو کنه په غوسه شو کچې داسې ویل ته ویل چې په تو اسې په مې د اسلامي فقال دوی ته چې داسې مې ځکه ته ویل خبره وروا ان لم اقل الا ما قال نبي سم مون دي مگر ما هغه چې نبي سم داسې ویل کنه اذا تصار جنين نبي سم و مقابل نبي سم سره یې پرځای کړو یا به تو د ویل چې السلام علیکم بیا نبی سم په جواب شو چې علی کولم بکا په توله سره په توله نه سمي مو هغه سره په داخل کنه اذا تساعدكم چې کله په توفیق کس پر جای کو بلا سره چې الحمدلله رب العالمین سلمینه نه چوي الحمدلله من نبی کنه او وليكن له من يرد عليه او چې څه کوي پر جی جواب ورکړي آیا څه کوي رحمک الله او دای دې به ته کوي چې یحفر الله لي دا پرنجای دا د پنجی مقادو کنه الحمدلله ویله دا د سلام مقام ته چې السلام علیکم دا چې ځای یو سلام چې مو کنه دا په ویره چې دا به مو کې سلام نه کوي واچو علیکم علوم مې کنه په تاسو یې ته مې دا سلام یې کنه غانې آباد پر چې هغه به مو کې سلام دی وچو لو کنه دا تا تعلیم ورکړي چې تاسو سلام دا به زویا د به مو کې دا لکه چا وی کنه به مو کې دا وګړو کنه وعلیکم علوم مې کنه او یا دا مطلب ده په دې کې جواب شي واري کولو مې کا پتا سره مې او ته په مېر دا سره مې کنه دا منا کان چې کو آسی یا ته بچایې کنه مېر څه در مشاري نه دي اته مېر ته د ډېر سره وی کنه تو ته تعلیم درته د اسلام احکام ته وشلې کنه چې د الحمدلله په دې مقابل څه ورشي کنه پتا سره مې پتو مېر دا په صفه سره مې ځکه داګه مېرې په سم ذکر کړه کنه چې په درې نه زیاته یو که کنه ویل شي ته کچې خوشي فلا به مرکا چې دا غریب لنا ظلم درې دو رواه ابو داود والترمذي وقال هذا حديث غريب وعن ابي هريره قال شمت احاك ثلاث وريتا دري ورا كان جواب الكوا فان زاد فهو زكام لا زكام ده رواه ابو داود يعني بمر زوري ندي وقال لا اعلم الا ابو داود دعوي وقال ابو داود ناروي چې لا علمه الا انه رفع الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم متنده مليم ده بهرا مګر دا حدیث نبی صلی الله علیه وسلم مرفوع کړه ده وعن ابي هريره قال ابو هريره قال لذا موقوف شو دا خبره ده ابو هريره چې هغه وکړ چې درې ورځې کړه به میرا زکه زکام ده کنه خلون ده وی چې مو خیال ده سکه چې دا نبی صلی الله علیه وسلم دا خبره مرفوع کوي او پټینګ نه الفصل الثالث عن نافع ان رجل اتى سال جنب ابن عمر ابن عمر قسم شيء سري پرنجاي وکړو فقال الحمد لله والسلام على رسول الله الحمد لله والسلام على رسول الله ابن عمر په چې کړو وانا اقول الحمد لله والسلام على رسول الله دا خو ځار سي هو ليس هكذا داس نه ده وليس هكذا علم الاسم وليس هكذا داس نه مش انا بسم الله چې ان نقول الحمد لله كل حال دا څه کوي کنه دا سمه یې کچا الحمد لله والسلام على رسول الله صلی الله علیه وسلم مقادا غنلو باب الزحک دا باب د بیان د خندوشه الفصل الاول عن عائشه قالت ما رايت النبي صلى الله عليه وسلم مستجمعا ضاحكا مهندل بالنبي صلى الله عليه وسلم مستجمعا ضاحكا فدا خرجته چې په ډاکه خلې بده خنددين کوي په ټوله خوله باندې خاندېدین کوي یعنې که هغه یې کړی وي که نه او ټوله خوله جواب یې داسې نه چېرته په خندو کښې ملي ده حتی اورا حتی ارا منه لهواته حتی چې زه ووینې دنه اکامې ژبې لهواته کامې ژبې ته ویل شي آل کې جواب شي او کامې ژبې په شولې شي که نه نبی سمې داسې خندو چېرته ملي ده انما كان يتبسم ابي خليل بن سدلو كنا نبی سم تبسم ډیر کړو کنه وی وی کړه چې کوکای وی چې ډیر ویال سړی ده کنه چې وی وی نه کنه بیا د تو خو دی ویال سړی ده نبی سم ویال سړی و وان جابر بن سمرا قال كان رسم لا يكون من مصلاه الذي يصلي فيه الصبح نبی چې ته د خپل مصلانا چا سبول می په شکلو کنه پکړو چې څه پر غلمسه کا منور خطرې اده کا بکشن سو راو ترمذي الفصل الثالث عن قتاده قال سئل ابن عمر ابن عمر نه چا پښتنه وکړه هل كان صاحب سم يسقون چې سبه کړه به بکر چې ته حندل قال نام به چې حندل به هو الايمان في قلوبهم ناس کا خپل نه وی کنه شاه کنه بلکې ایمان به کدی پر ریښ وکنه پاو شبا حضور و ایمان به دی پر ریښ وکنه دا مشکینه و دا ته مشې په چلې کې بیا کړ سره کنه ناخې به وشتلې په ناخې سره سره پرېدل ويسکو بعض ملا بعضين زره مې زنه تر سر خندل به کنه غاب شپ خندو مند به کړه او فائدہ کړ نه رکانو رهبانا به به چې فهمه به شپه ملنګور وی کنه شپه به هبات تر ولا کنه په روبه تر ولا رواه في سنه